مسنون که حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمس من کل غنیمت دی هر غنیمت نا چی پنزمه با دی هر غنیمت نا دا بچی بی ضروری نو دا په دو سره غیر مانوس خبره نه وه دارنګه وکان قباض وابنه انوشیروان او و قباض او د ده زوی نوشیروان بادشاه وضع علیهم الخراج و العشر دو په خپل قوم باندی څه خراج او عشر دا مقرر کړی وو او دې سره به یې د حکومت آمدنی ئا به یو ځای کوله او بیا به یې د خلقو په مفاد باندی او د غریبانو په ضروریاتو کی چه کوله لګوله چه شریعت راغی نو مقصد دا دی چه دا حکم ټیک ته تفصیلات یې پکې وکړه لیکن نور دا نفس یې هغه ډانچه د حکم اصلی هغه یې برقرار چه کړه پریښودله نو په شریعت کې هم مقصد دا ده چه خراج شته او مقصد څه ده عشر شته نو هغه یې دغسې برقرار پریښودله شه جی وضع علیهم الخراج والعشر فجاء الشرع بنحو من ذلک دارنګه وکان بنو اسرائیل یرجمون الزناة او بنو اسرائیل چی دو به رجم کول زانیان چا به زنا وکړه بنی اسرائیل به ولګیدل نو هغه زانیانو ته به چه که رجم ورکاو هلته صرف ته رجم حکم وو که مقصد دا چی هغه زانی به شادی شده وو که غیر شادی شده به وو حکم به چه وو غرب وو رجم به وو دارنګه ویقطعون السراق غلونه به قطع دی آ ای دیو کولا لاس پی ونه پری کول نو دا هلته حکم وو ویقتلون النفس بالنفس او دارنګه دی قصاص حکم وو نفس به دی نفس په مقابله کی مړاو نو که شریعت دغو احکاماتو تایید وکړ او وی ویل چی شا خو لږ تفصیلات پکی وکړ او وی ویل چی شادی شده یی او زنا وکی نو آ به رجم کاو شی او څوک غلا وکی نو لاس به پری کول شی او څوک بل نفس مړ کړي نو هغه به قصاصا قتل کاوه شي ها ټیک ته که هغه یې معاف کړي بیا ټیک ته خو دو کی معافی دو کی دیت نه صرف قصاص و خدای پاک دونه سخت نو شریعت خو لا ورته دونه لږ هغه وکړه نرمی چی که خیر ده په جوړ شي سره صلح کړي نو بیا دې دیت واخلي نو دا حکم که راغی نو دا د عربو معاشرې سره څه داسې نا انجان او څه داسې یو نا اشنا حکم نه وو چې بلکل دو ذهنونه دې سره چه وو غیر مانوس وو دا دا کیسې بلکل دوه ارویدلې نه وې نه نه ارویدلې وې د دوئ په معاشرې کښې رایجې وې شپې او ورځې نه اهل کتابو نه دا خبرې ارویدلې چی مړه په مقابلې چی به مړ وی او له غلاوو کی به لاسونه پرې کیږي بهر حال شریعت د هر شریعت حکم احکامات به چی کوم ملت ته او کوم هغه قوم ته راتله هغه به د قوم مزاج سره موافق وو او داسی نا اشنا حکم به نه وو چی آ به بلکل یو نا انجان وو او قوم به داسی ګانه چی غیر مانوس غوندی شریعت چیری داسی ندی کړی چی دونه تکلیف بما لا یطاق چاته چی ورکړی تاسو په دی خبری پوه شوی بهرحال شاه صاحب دی دی خبری چی غواړی ثابتول درته غواړی شه جی بهرحال ویقتلون النفس بالنفس فنزل القرآن بذلک نو قرآن کریم بیا مقصد دا دی چی د غی موافق چه سو آ نازل شو وامثال هذه کثیرة جدا لا تخفی علی المتتبع ا د دی امثال چی دی آ کثیرة جدا آ گن شای دی لا تخفی علی المتتبع دا په متتبع باندې پټ ندی دی وای چی دا خو ما هسی درته څو مشت نمونه خرواری درته بیان کړو ته دی دی مقصد دا دی چی صحیح هغه کله وکی کنه بیا به درته پته ولګی بل لو کنت فتنا محیطا بجوانب الاحکام بلکه که چیرته دی وای چی ته سنا سزکیه او متنبه یې بیدارې محیطا بجوانب الاحکام ات احاطه کون کئ په جوانب الاحکام دی احکامو هغه جوانب باندې ته احاطه کون کئ لعلمت ايضا نو یقینا تبدا خبر بتا ته پتہ ولگی ان الانبیاء علیهم السلام لم یاتو فی العبادات چی انبیاء علیہ السلام چی دی دو راتګ نه ده کړی په عباداتو کی غیر ما عندهم هو او نظیره چی ته که صحیح ذهین یی او څه ناڅه بیدار یی او مطالعه لری بیا شاه صاحب وایی چی ته وګوره کنه بیا ته وګرځه وګرځه ته مطالعه وکړه نو تا ته به پته ولګیږی چی معاملاتو کی خو څه کی په عباداتو کی شریعت داسی عبادت باندی راتګ نه ده کړی چی غیر ما عندهم هوا او نظیرو چی دو خوا ته به دی هغه بعینه هغه عبادت یا دی هغه نظیر موجود نه وو بلکه شریعت هغه عبادت په دو مقرر کړی چی دو خو ته به یا هغه عبادت وو خو دو به د هغه عبادت طریقه خطا کړی وه او یا به مقصد د هغه نظیر چی وو موجود وو هغه عبادت شریعت چه ده په ضروری کړی ده داسی چیرته نوی کیسه شریعت په دو باندی ضروری کړی نده ولی حج به دو مخکی کاوه لمونځونه به یی کول پوه شوی خو هغه مقصد دا ده چی لمونځونه به یی څه وو تاړو ټکول به وه څه یو غلطی طریقی وی او مقصد مسکینانو ته به ورکړه کول خو مقصد طریقه یې نه وه ورته معلومه چی څونه کی به څونه ورکو او څنګه به ورکو او کوم به ضروری او کوم به غیر ضروری نو ځه داسی نوی خبری نوی زکوة یا دی حج یا دی صوم یا دی مقصد دا ده چی نور دا احکامات دا څه داسی نوی خبری نه وی بلکه په عباداتو کی هم شریعت داسی حکم نه ده راوستی چی دو خواته به بعینه هغه حکم یا به دی هغه نظیر موجود نه وو تاسو په دی خبری باندی پوه شو ښه جی نو بل لو كنت فتنا محيطا بجوانب الاحكام لعلمت ايضا ان الانبياء عليهم السلام لم ياتوا في العبادات غير ما عندهم هو او نذيره لكنهم نفوا تحريفات الجاهلية ها دون قدر خبر بہو كي اغا تحریفات جاہلیت هغه بشریت انبیاؤ چه کړه هغه به یې نفی کړ لکنهم لیکن انبیاؤ نفو تحریفات الجاہلیہ نفی به یې کړ تحریفات دی جاہلیت ادو به چه کوم تحریفات په هغه عباداتو کی کړی وو هغه به یې ورنه لری کړ وضبطو بالاوقات والارکان ما کان مبهما او هغه اوقات او ضبط پہ ورته وکړو په اوقات او ارکانو سره او تعین دی اوقات به ورته وکړو تعین دی ارکانو به ورته وکړو په ایغو عباداتو کی چکمو کی بچو ابهام پروت وو واشاعوا بین الناس ما کان خاملا او شیوع به دی ایغو عباداتو کړه چه په خلقو کی به د هغه ضعف پروت وو او خلق په هغه نا سوس شوی وو نو هغه عبادات به په خلقو کی چه کړو شایع کړو انبیاء دغه کار کړی شاجی اوس انبیاء کرامو اصلی غرض آخو دا وجوه دی عبادات خلق تا خودل و چه پا دی طریقے بانے با مقصد دا چه تاسو دی اللہ تعالی سر جوڑ پیدا کیگی بهر حال چی سړی مجموعی لحاظ سره قوی مطالعه وکی کنه او مضبوطه مطالعه وکی نو دوره پته سړی ته ولګیږی چی دی انبیاء کرامو کار په دنیا کی سو او څه غرض دی پاره الله تعالی دو خلقو ته رستولیو نو چی مجموعی لحاظ سره سوچ وکی او ټولو نه یو غونډ تعبیر کول غواړې نو بیا داسی یو تعبیر کولای شې چی انبیاء کرام الله تعالی مخ دی ځمکی ته دی دی پاره راستولی وو چی دی مخلوق چی دی انسانانو الله تعالی سره جوړ پیدا کی دی انسانانو الله تعالی سره جوړ پیدا کی او هغه درس دی معرفت دی توحید چی کوم په ازل کی خدای پاک انسانانو ته ورکړی وو د هغه درس درس د توحید تکرار ورسره وکی تکرار درس خو یې ورکړی وو د هغه درس د توحید تکرار د پاره او دا د خلقو او د الله تعالی په مابینس کی جوړ پیدا کولو د پاره الله تعالی انبیاء کرام چه وو دا راستولی نو اصل غرض د دو دا دا لیکن نو هغه جوړ هغه په چا سره پیدا کیږی یقینا خبره داده چی هغه په عباداتو سره پیدا کیږی عباداتو سره خو چونکه انسان تا الله تعالی ماده هم ورکړی ده نو دی هغه دی وجنا د دی معیشت ضرورت هم چکی لری دی معاش او دی دی ضرورت هم لری چی ما تا دی یخنی کی داسې ځای وي چې ما یخ پکې ونشي او په ګرمي موسم کې دې داسې ځای وي چې ما پکې ګرمي ونشي او د دې خپل مادي هغه د آرایش او د مادي سهولت او د مادي سکون د پاره هم مقصد د ذهنیت دا ده چې داسې کارونه دې زه کوم چې ما جسم ته هم چوي راحت وي نو شریعت دا شای هم بالکل محمل نه ده پرې شای ټیک ته کامله توجه شریعت دې ته نه ده ورکړې چی آ د بدن مادی سره متعلقه شیونو ته شریعت کامله توجه ورکړی خو دا یې مهمل هم نه دی پریښی نو شریعت په هغو خلقو باندی هم رد کړی ده چی کوم خلق دا شی بلکل مهمل پریږدی او رهبانیت اختیار کی او ځانونه خسی کی او شهوت ختم کی او د هغه جسم او د مادی له وجی نه چی کوم قوت بهیمیه ده ته خدای ورکړی هغه کله کمه وکی او اختسا وکی او لاړ سی په ګوټونو کی جنګل کی کینی او پاڼی خوری او نه خلقو سره ملاوی دل وی او نه تهذیب وی او نه تمدن وی او نه خلقو سره شی کسی وی او نه بدی کسی وی شریعت په دغو خلقو باندی هم چه کړای ده رد کړای ده او حضور صلی الله علیه وسلم بارها بار ځنی صحابه کرامو چه داسی تمنا کړی ده نو په سختی سره یې چه دی منع کړی دی او دا چیرته یو نبی دا دعوت نه ده چلولی او چه کوم به یهودو او نصاراو کول هغه به دو د خپل ځان نه کول د رهبانیت دا شی نه چیرته ورته نبی دا حکم نه وو کړی لیکن دې باوجود شریعت د بل جانب کی هم علو یعنی په دې جانب د مادې ته توجه ورکولو کی بیا افراط هم خوښ کړی نه ده او شریعت په دې جانب کی افراط نه هم چه کړی ده مقصد دا ده چه منع کړی ده چه دونه به بیا مادې ته ترجیح نه ورکوی چه تا د هغه عبادت او د الله تعالی سره جوړ په مابینځ کی دا شی چی جوړ سی حائل جوړ شی لکه نن مونږ ټوله توجه مادیاتو ته ده نو د الله تعالی او د مونږ په مابینځ کی چی هغه اصل غرض د انبیاوو جوړ ده نو هغه جوړ بلکل پاتی شوی ده او ټوله توجه چاته ده مادی ته شریعت بیا دی باندی هم چه ده منع کړی ده لکه ملوک د عجم هغو به بیا دونه په دی عیش پرستی او دونه آسایش او آرایش کی به کوشش کاوه چی تر دونه حده پوری چی دو به بلکل دا مقصد ګرځولی وو او دو به بس غرض دا وو چی بس ښه آرام سره زندګی تیره کړی او لری لری نه به دو ته خلق راتلو او دو ته به مقصد دی تجارتی دی دغو شیونو پیچیدګی ګانی او دی هغی کی نری نری خبری چه کولی واضح کولی او بیا به دو په هغه سره دنیا ګټه کوله او دنیا شیونه به یې چه کول حاصلول. او بیا به یې هغه غټ غټ باغونه، غټې فوارې، غټ غټ تاجونه او غټ غټ مقصد دا دی چې ځان دپاره تختونه او بیا قیمتي جامې او ښه ښایسته غلامان، ښایسته وینځې او په سل سل دوه دوه سوه ښځې او دا ټول شیونه به یې په عیاشي باندې اوړاو کول نو شریعت او په سرو سپینو زرو جامو هغه کې لوښو کی خوراکونه او دا شی نو شریعت بیا دی دغه نه هم چه دا منع کړی ده او ځکه حضور صلی الله علیه وسلم دی عجمو چه کوم دغه رسم و رواج شی نه وو په دغه باندی سخت چه دا ممانعت کړی ده تاسو په دې خبر اوس شاه صاحب په دې کې هغه شیونه چې کوي بیانوي نو ځنې چې کوم ډېر بدترینو هغه حرام ګرځولي دي او کنی چې کوم که لږ کم قباحت وو هغه یې مکروه تحریمي ګرځولي او دا ولې ځکه چې په دې سره د ټولې معاشرې نظام خرابېدو بیا به هر چا دا کوشش کاوه دا دور به شروع سو هر چا به دا کوشش کاوه هر سردار چې زه له بل نه مخکې شا له بل نه مخکې شو بیا به یې دې کې دې ته نه کتل چې ما د چا مال وخواړه او د چا مې وکړ لکه اوس په یوې علاقې کې رسم و رواج وي چې کچه کور بد ښکاري خلکو ته نو هغه غریب به کوشش کوي که ده په غلا ګټلې که ده مقصد دا کښې کولې چه څنګه یی خو چه دی ځان له چه کی پوخ کور جوړ کړي لا دی یوې علاقې کښې رواج وی چه مثال خپله لور ودی نو دونه ورته رخت او سامانونه به کئ نو آ غریب کله خودکشی وکړي چه آ نشی ورته کولای دی هغه معاشرې دی رسم و رواج دی وجې نه نو دی سره هغه ټوله معاشره په دغه شیونو سره چه کیږي خرابیږي او هلته بیا بلکل د الله تعالی ذکر ته خلقو سوچ نه وي بلکه له یوه بل نه چه وي مخکی کول وي له یوه بل نه مخکی کول وي چیرته دنیوی مقصد دا ده چی هغه وی لکه په دی غرونو علاقو کی اوس دنیا کی خلق یو بل نه ډیر سبقت کئی نو هلته چی دوی جماعت کی سره ناست دی غریبانو ټول مجلس ته چا وی دی پیسو او دی روپئی ګله تا څونه ریپی وګټلی تا څونه وکړی داس ټول مجلس او ځکه چی هغه دور دا شوری دا چی مثال ما دری کسان بار ملک کی دی دونه پیسی ګټی ما دور دی دور ټول حسابا او خبره دی چا شوری ا دی پیسو شوری نو دی وجه نه شریعت بیا دی داس شینو نه ممانعت کړی دا چی د الله تعالی او د انسانانو په مابینځ کی جوړ په مابینځ کی دا شی حایل نشی تاسو په دی خبره پوه شوی دا خبره بیانوی اوس ورته ګورو ملوک العجم والروم خاضو فی لذت الدنیا ونسو الاخرہ ملوک دی عجم او دی روم چی دی دغو خوز وک پا لذتون دی دنیا کے ونسو الاخرہ او آخرہ کی بالکل پس پشت واچاو اغی ویرش اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان العجم والروم چې عجم او روم چې دي لما توارثوا الخلافة کله چې دوئ مقصد دا ده چې دغسې په میراث کې قرنا بعد قرن خلافت چلې ده قرونا کثیرا عجم او د روم خلقو یو به بادشاه و بیا به یې زوی بادشاه سو بیا به یې بل لمسی بادشاه سو دغسې به کیسه وه وخاضوا فی لذت الدنیا ادو خوض وکړ په لذتونو د دنیا کې ونسوا الدار الاخرة او دو دار آخرت بالکل ویر کړ واستحوذ علیهم الشیطان او شیطان په دو باندې بالکل احاطه وکړه تعمقوا فی مرافق المعیشة نو دو گہرائی حاصل کړه په هغه سہولیات د معیشت کې وتباهوا بها او دو په دې سره فخر کاو و ورد علیهم حکماء الافاق او بیا به راتله دوی ته هغه حکما د آفاقو له اطرافو نه به هغه هوښیاران هوښیاران خلک دوی ته راتله یستنبطون لهم دقایق المعاش او بیا به دوی ته رباسل او استخراج به یې کاوه دوی ته د هغه باریکو باریکو شیانو د دقایقو د معیشت و مرافقه او سهولیات تی دی او چا به ورته څه ایجادات کول سهولیات او چا به ورته څه کول او تنخواګانې به یې ونه حاصلولې ابدا به غریبانو پیسو ګټلو چا به ورته خوراکونه طباخي زده کوله قسم قسم خوراکونه ادا به یې ورته چې کول تیارول فما زالو یعملون بها نو همیشه به و چې دوی به په دې باندې عمل کاو ويزيد بعضهم على بعض ابازو په بازو باندې مقصد زیاتوالی کوشش کاو یو سردار بل بلنا بل بل بلنا مخ مخ کې کولو چکاو کوشش کاو ويتباهون بها او په دې باندې به یو بل باندې فخر کاو حتی قیلا تر دې چې دوره پورې به ویل شو انهم کانوا یعیرون من کانا دو با عیب لگاو او پیغور به ورکاو طعنه به ورکولا من هغه چاته کان یلبس من صنادیدهم منطقتا چې هغه به مقصد دا ده چې اغوستی او د هغه سردارانو د دوی نه داسې یو نطاق چا دغه ځای په تاړه شي وسط او خصر دغه جای په تاړسی دی ته نطاق وایی دا او تاجا یا داسی تاج به اغوسته او قیمتها دون مئت الف چی هغه به د لکو روپیو نه کم وو چی لکو روپیو نه کم نطاق په چا تړلی وو کنه هغه به سردار یا به لکو روپیو نه کم پیسو تاج په سر وو کنه دا به بیا دو کی عیب ګاڼه شو نو اوس په هر سړی بیا کوشش کاو که په ناروا او که په روا او چې هغه وره پیسې چې کی جوړې کی رسم و رواج دوره سړی دغ جی ته چې کی سیخ کی بیا شاجی او لا یکون له قصر شامخ یا چا پاره به غټه بنګله نه وه و آبزن دا فارسی لفظ دا او چا پاره به آبزن نه یعنی غټ تالاب او پکی حمام او فواری انتظام به نه وو و حمام حمامونه به نه وو و بساتین باغونه به نه وو نو دا به دو په سردار نه ګاڼه ولا یکون له دواب فارها یا به کوم یو پاره داسی زناور نه وو چې هغه سره به دو خوند حاصلاو ښه ډېر اسونه اوښان او ښایسته ښایسته ادو به په سوریدله دا کیسې به یې په کولې و غلمان حسان یا شایسته شایسته نوکران غلامان ولا یکون له توسع فی المطاعم یا به دو پاره توسع فی المطاعم نه وه غټ غټ دسترخوانونه او په یوه وخت مقصد دا چې د زرونو او لکونو شیونه به په هغه باندې پخېدل او په ایښي به یې وو و تجمل فی الملابس او په ملابسو کې به یې تجمل کاوه قیمتي قیمتي کپړې و ذکر ذلک یطول شاه صاحب وی چی که دا زه درته ذکر کوم دا به ډیره خبره اوږده شی بیا خو به زه حجت الله نه لیکم بیا به دغه د بادشاهانو یو تاریخ شی و ما تراه او شاه صاحب وی چی که ته نور نه په پوهیږی کنه دا ته د خپل علاقی بادشاهانو ته وګوره ولی په دغه وخت باندی د اورنګزیب دو او اکبر بادشاه دو د دغو بادشاهګانی وی کنه ته دغو ته وګوره کنه چی څونه عیاشیګانی به یې کولی څونه غټی غټی پیسی به یې په خپل عیاشیګانو لګولی یا نن سبا تاسو او موږ به خپلو بادشاهانو ته وګورو کنه څونه مقصد دا ده چې خصوصا اسلامی بادشاهانو ته دا کفارو وال بادشاهان دونه پیسې نه لګوي هلته مؤاخذه ورسره کیږي یو ایمنی کنه چې یو کال ایمنی توب وکړي بس ټول عمر یې بیا د ډېره یي بیا دونه ځمکې واخلي دونه جایدادونه چې که بیا بل خدای هېڅ کار ونه کړي کنه بس دا دپاره چې کافي نو خپلو باندې به چې وکړو سوچ وکړو بادشاهي خو یې لا ډالۍ پرېږده چه بادشی وما تراه من ملوک بلادک او شاہ سے وئی چی دی نور وضاحت نہ تا کون دا دستر گولی دل شئی نہ دی وما تراه اغا چی تو کوم وینے من ملوک بلادک دی اغا بادشاہانو دی خپل شعرونو نا یغنیک عن حکایاتهم دا بتا بے پروا کی او دا تا پارا کافی دی حکایاتو دی دوی نا چیزی خبر در تا بیانو ولی پستر گو تا گورا کنا داسی د خلقو په زړونو کی دا شیونه او د دی دی شیونو محبت ابه راسخ شی هر یو به کوشش کوه که تا به ورته د دین دعوت ورکوه نه یی به دنیا وخت ته چوک ته په کور کلی کی سلام نه درباندی اچوی چی پیسی نی درسره پیسی ګټل دی څه لیونی یی دا دین تعلیم کوه فلانی کوه ملا به یی خوار غریب صاحب څه پیسو ګټلو دور ده اوس وایی نه ډیر ته رشتیا ووایه مادی دور ده سړی پیسی ګټی څوک به درباندی سلام نه واچوی او حقیقت هم دا ده اوس چوره مادی دور ده تربور عزیز چی غریبی کنه که ډیر قومی سړی کنه تربور عزیز به دی په کانی نه بولی او ته دی مقصد تور کوټاڼای خو چې پیسې در سره کنه اور وای په خیر را لې ما ډیر وخت راځي ما ویل چې لیدلای می وای ما ویل چې وای لیدلای می وای وسارا او لا يخرج من قلوبهم الا ان تمزا وتولد من ذلك داء عزال او دین داسی یو مرض شدید پیدا سو په معاشرې کی دخل فی جمیع اعضاء المدینہ چی آغا مرض شدید په ټولو اعضاؤ او غړو دی مدینې کی داخل شو او ټولو خلقو به بیا دا کوشش کاؤ و آفت عظیمہ او دغسی خبرو نه یو آفت عظیمر پیدا شو لم یبق منهم احد من اسواقهم و رستاقهم چی پدی کی یو کس نه بازاری او نه کلووال کس پاته شو او نه غنی او نه فقیر الا قد استولت علیه مگر دی آفت عظیمه به چه په وکړه دی غلبه په وکړه هر یو به دا کوشش کاو او د دنیا آرایشونه دا دی دو په هغه فطرت کی چه سل داخل شی چه بس دغه مقصد ده چه ښه آرام سره زندګی سړی تیره کی واخذت بتلابیبه او مقصد دا دی چه دی په هغه اطراف باندې چه وکړو اخذ وکړو جیوب باندې به اخذ وکړو واعجزته یعنی د دې شیونو او د دې آرایشونو حاصلولو هر طرف باندې به دو چه وکړو پکړ وکړو چې څنګه یې چې حاصل کړو واعجزته فی نفسه واحاجت علیه او بیا به مقصد دا چې کله ایغن عاجز و واحاجت علیه غموما و هموما لا ارجع لها داسې غموم او داسې هموم به په ایغه باندې راتګ وکړو لا ارجع لها چې ایغه به اطراف او حدود نه وو هغه د پاره به اطراف او حدود نه داسې غمونه ولې ته اوس نه ګوري غریب سړی د غمونو نه ګیرې چې سي سپینې شي ولې چې آ نه موندی چې بچیو پاره هغه آرایشونه چې بل ګاونډان یې کوم وي هغه هغه کړي او ده ذهنیت دا چې زه هغه پسې ځان رسوم او رسولی نه سي او هر وخت په غمونو کې چې کوي زندګي تېروي وذلک ادا ځکه ان تلک الاشیاء لم تکن لتحصل دا ځکه به داسې خبره وه چې دا اشیاء نه وه قریبه چې دا حاصل شوی نه وه داسې چې دا حاصل شوی وی الا ببذل اموال خطیره مګر په خرڅ کولو د اموالو خطیره دا خو به اله حاصلېدل چې ښه ډېر مالونه دې خرڅ کړي وی ولا تحصل تلک اوس دا مالونه هسې حاصلېږي نه او د بادشانو ته مالونه هسی حاصلیږی ولی به په مونږ باندی ټیکسونه زیاتوی نه او ولی به هره ورځ مقصد دا ده چی نرخونه اضافه کوی نه او ولی به مقصد دا ده هره ورځ دی بجلی بلان او دا شیونه نه اضافه کوی ولی دوی به دا اخراجات او دا عیاشی به بیا څنګه پوره کی خو دی وجه نه به بیا په غریبو خلکو باندې چه راجمی بوج رادرومی او بوج به رادرومی او دی ایغو به سرکوبی کیږی او دوی به دغسی چه کوی عیاشیګانې کوی او عیشونه به اوړاو کوی تاسو په دې خبر کني که دو صرف په تنخواګانو گزاره کولای یقین اومنه چې په هیڅ شي باندې ټیکس نه وای چیرته معمولی له باره ملک ته شهر اړولای ټیکس وای بیا ملک په چلیده خو دو دا عیاشي به مونږ څنګه پوره کو نو د غریبانو وینې به چکئ چوسکئ او مقصد یو یونټ په کله ترته په لس روپۍ کی کله به ترته په پنځلس کی او خپل به ایر کنډیشنان په چلی ځکه چې که دی یونټ په پنځلس په لس نه کی بیا به د ایر کنډیشن څنګه چلی او دی به مقصد دا چې دا سهولیات څنګه پاخه کړي او ده ته به مراعات څنګه راځي خو تا مانه به یې دا چکه وباسي دا ټول دغه شي نظام چه ده دا خراب کړی ده شه جی وذلک دا ځکه ان تلک الاشیاء چه دا شینا لم تکن لتحصل دا نه چه حاصل شوی وای الا ببذل اموال خطیره مگر په خرج کولو دی اموال خطیره سره ولا تحصل تلک الاموال او دا اموال نه حاصلیږي الا بتضعیف الضرائب علی الفلاحین مګر ډبل ډبل ټیکسونه به سړی ږدی بیا په کاشتکارانو باندی تجارو باندی او اشباهو د دوی باندی والتضییق علیهم او تنګی به پراولی یو ټیم مونږ پلا په ځمکو باندی ټیکسونه که خلق ورته پاڅیدل مجبوری نه مونږ پلا کله داسی چی زر کرناله ځمکه دی یو سړی زر کرناله ځمکه ای حالانکه په ده باندی د مسکین تعریف چی صادق د شپې او ورځې غریب روټۍ نه میندې ولی زر کرناله اور شاړی او چیرته کندې کمر وی او مقصد ټوپی وی شنه نو څه دی بیا چی زر کرناله دی بیا څه دی یی زر کرناله او دی مسکین زکات نه وای به چی بس څه وای چی ده ته می ورکوله دونه غریبی او دو ټیکسونه په یغو زر کرنالو مثال په فی کرنال باندی به سل روپی هلکه دا دی پنجاب زمکی دی خدای دی غرق کا چی هغه دی نهرونه دی پراوستی دی دا ولی نواز شریف ټیم کی لګولی چی نهرونه دی پراوستی خدای مو تباه کا پوه شی نو ده دا به څه درکوی دا به درله خپل شی نه درکوی داسی یو بدبخت قوم دی نو دا دی دو عیاشی نه پوره کیږی بیا په خلکو باندی داسی ناجایز چه کئی ټیکسونه کئی خدای دی ټول تباه کی دا مونږ د حکمرانان ندی دی کی یو دی سړی زوی نشته شه جی فان امتنعو او که بیا چوک نه ورکوی قاتلوهم بیا ورسره جنګ کئی وعذبوهم او ورله تکلیفونه ورکړي وان اطاعو اکه بے اطاعت کئی ورله ورکئی جعلوهم بمنزلت الحمیر والبقر بیا بدا نور خلق په منزله دی غویانو او په منزله دی خروسی او دو بد مزی په کئی لکه خره او غوی باندې ته ټول ورځ کار کئی او بیا دون واخه او تواچی چا د گزارګی معمولی پکیږي اغلا دون شئی څه خو به تواچی کنه نو بیا بدا ټول خلق دې پاره لګیا یی او نفع به دوه درې کسانو ته وځی لکه نن سبا نظام چی د کوم سرمایه دارانه نظام ده ما هغه نظامونو تشریح درته ونه کړه دور هغه وخت نه یی نن سبا چی د کوم سرمایه دارانه نظام ده ددې حاصل دا ده چی غریب به غریب تر ګرځی او مالدار به چه ګرځی مالدار تر ګرځی پوه شوې او د غریبان به دا دی اله کار غوندې استعمالوي ته اوس لاړ شه پنجاب ته او بلوچستان ته چې د کوم چودریان مقصد دا دی چې دا کوم خلک ساتي د ګډو بیزو غوندې ساتي ته د بګتیانو ادغو ته ورسه په پوه شی دا بلوچان غریبان چی هغه کوم کوم دی دا دی ګډو بیزو نه په کم نظر باندی ورته ګوری هغه سی ساتی ار وی بولی اچ سو سپلی په دا مخ مخ باندی چکی اووی او دونه ورله ورکی غریبانو ته چی هغه چرته شپه ورځ په تیریږی تعلیم یې په بند کړی چی زمن به متعلم نه کړی دا شی به نه کړی دا شی ته و ته به وایی چی اوس د فرعون دور زمانه ده فرعون دور زمانه ده چی حالاتو نه خبر سی زی بالکل دا غټ غټ نه چی خبر نه دی شی نو ماته اسی تحقیق مزرا کړی بالکل هر شی ته معلوم دی او صحیح کسان ورته بیان کړی زړه به دی وچوی وای به چه اوس دور کی داسی فرعونیان سته شه جی او دی غلامی زندگی غریبان تیری لا ته پنجاب کی دی غریبو خلقو حال واخله چه د کوم په دی اطرافو کی پراته دی دی چودریانو زمکی کری او دا شینا بیا ته واخله بیا به پته درته ولګی اوس دالته دا غریبان چې د کوم د دیره د دغه علاقې خلک د خانانو ځمکې کری تی د کورونو ته وګوره دا د یوه کمره خو د جوړه کسی دی وباسي چې دا تا مانه څه پټ کړي دي تا داسې کمره جوړوله بس بیا څه ورته دونه ورکه ولا تقتنا الا لیستعان بها فی الحاجات او دې کې نور څه حاصل نه وي مګر صرف هغه خپلو حاجاتو کې به یې چې کوې استعمال ثم لا تترک ساعة من العنا حتی صاروا لا يعرفون لا يرفعون رؤوسهم الى السعادة الاخروية اصلا او بیا به دوره ساعت نه پریدول ټول عمر به غریبانو په مزدوری تیر کړ دې ته به نه وزګار چې دو هغه ا آخرت طرف ته چرته مقصد دا دی چی سعادت اخروی طرف ته سر غریبان چیک کی له دین نه بلکل نا خبر یی دی ته چی تبلیغ جماعتونه تلی اول خو هغه نه پریدی وتای چی تاسو مقصد دا ده چه ورله کو تاسو ورله دو ته ترقی بیا ورکو دو ته ترقی نو هغه غریبان کلمه نه پیژنی هیڅ نه پیژنی نو چی هندو شی یا خوار شی په پوه شی څه خساره خو ده خدای پاک مو دی ونه ساتی نو غریبانو بی دینه زندګی تیره کی او دونه په غربت کی چی کی تیره کی چی مرګ یی په سر باندی اچانک چسی رایسی. شی ولا یستطیعون ذلک او د دې طاقت غریبان نه لري چرته مقصد د سعادت اخروی طرف ته اډو پام نه آه خپې خیرنې خیرنې او سرونه خیچن خیچن نیولي ته د پنجاب د دې کلو هغه ته ورسه او میخو سوپو لړلی یا تور تور یې کاکیو غوندې غریبان دا د دوی چې وي ژوند وي نه دې دنیا ژوند وي او نه غریبانو چې آخرت وي یو یې نه چې هندو شي او خوار شي نو څه به کوې دا مقصد نه چی دوی هندوان دی دا خو هسی مثال درته شوم چی مقصد دا سی چی غریبانو ته خپله کلمه غریبانو ته نه ورځی چی په تیره یې شه جی ځکه دی هغه دا خبره صحیح ده برکت الله امیر صاحب چی ضرورت شته چټیانو کی خامخا یوه یوه مقصد دا ده چی څه پکار ده چیله پکار ده بلکل ضرورت ته و ربما کان اقلیم ما به ډیرې خبرې تک کړې وې خو ټیم ډیر وخت لګیږي په او دا له بل بحثو سره ویونکی ده و ربما کان اقلیم واسع لیس فیهم احد یهمه او کله کله به پوره علاقه و شاه صاحب وایي چې پوره علاقې کې به داسې څوک نه و چې د دین مقصد هغه ضروري شیونه ورته معلوم یا خلقو ته چې کی ورسوي ولم يكن ليحصل ايضا الا بقوم يكتسبون بتهيئة تلك المطاعم والملابس والابنية وغيرها او دا شیونه به دو نسلای حاصلولای مګر په دی سره چی مقصد دا دی چی دو به بیا داسی او داسی کسبونه به دو کول چی هغه به مقصد دا دی چی صرف خوراکو تیارول جامو تیارول چی دغو بادشاهانو ته به دا کیسی کولی نو ټوله به دی هغو غلامی وه او بس چو کسانو به مزی وی او مزی به اوړاو کولی لکه بادشاهت کی ټول دغه شایی نو ځکه مقصد دا دی چی خلق مجبور شو دی جمهوریت کی غټ غټ نقصانات دی خو پوه شوی خو دی بادشاهتونو نه خو بیا به درجه چه ده ښه ده کنه دې بادشاهتونو خو دونه مظالم کړي دي چې تاریخ یې وګورې زړه به دې دغ ځای ته راشي دغ ځای ته خو پوه شوې هغه قتلونه هغه زناګانې هغه نارواګانې هغه د خلکو استیصال هغه بېخکني چې ازادي د رأی قدر به ګنجایش نه و دونه مظالم یې کړي دي دونه نو د بادشاهت نه خو بیا سره زر ده که نه ټیک ته د اسلامي نظام په مقابلې کې دا بیا چې دا ډېر مفاسدو حامل ده خو د بادشاهت نه خو بیا ښه ده دا د په واضح باندې سټېج باندې خبرې کولی شي ته لاړ سه چی کومو علاقو کی بادشاهت ته ته خبره وکړه چی مقصد داده چی هلته غرب در کی وری په سټیج باندی تاسو په دی خبری پوه شو نو نقصان ده پکی خو په نسبت سره اسلامی نظام ته ا دی بادشاهت نه خو په سره زر ده ا چی چوکی بادشاهت نه هغه بولی دغ بلکل مطالعه شته نه ده دا دی بادشاهتونو مطالعه وکی او خصوصا دی مسلمانانو بادشاهتونو مطالعه دی وکی زړه به یی دغ ځای ته راشی چی وی ګوری دی هغو مظالم او دی هغو قتل و قتال حیران به سی چی دونه خو به سیک نه وکی سیک چی د کوم دو کړی دی قتل و قتال هغه کړی دی. شه جی والا لم یجدو عندهم حظوا که نی مقصد دادا ولا کانو عندهم علی بال او که دا دو ونکی اب په تکلف سره دو دنیاګانې دا حاصلې نه کی بیا دو د خپلو سردارانو خوا ته هیڅ قدر و قیمت غریبانو نی و الا کنی لم یجدو عندهم بیا دو نمیندی د خپلو سردارانو خوا ته حظ و حصہ او نصیب ولی تاسو مونږ ترشته وی چې اوس دنیا نی تر سره تاسو مونږ خپلو مشرانو خوا ته خپلو سردارانو خوا ته دونه قدر حصه میندو رشتیا ووایو تاسو مونږ سرداران خو چلو مقصد دا دی چی ملایان دی چی مقصد دا دی چی کوم ملا موټر نی هسی غریب ملا که ډیری ناری کړی کنه اوس مو حکومت ته نو هغه پکی ته غریب هیڅ هغه نه میندی چی لږ غوړ غوندی یی نو هغه پکی ورتلای شی او څه پکی ته میندولای شی نو دا خو دی مونږ حال ده چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چو پیر جام می نوشد مرید را چه می خواهی نو ته نورو سردارانو ته وګوره مقصد دا ده چی خانانو سره څوک ملاؤ کیدای شی چی هغه په معاشره کی څه نا څه مال و دولت والی هغه خان سره ملاؤ کیدای شی که نی دی به هلته دونه قدر قدر و قیمت پته ورته ونه